د دعوت ال الكتاب ورکول نه بعد د يهودو د ناهله تذکره شروع وا چې دا خلک ناهله شو فعل او ناکام شو کم کار نبوت کار خلافت دوی تاوالو دیوس د دې اهل پاتې نه دي او داغه یو وجه دا ویلې و چې د زندګۍ درې مراحل یې غینا خلق تیری بدوي زندګي، قروي زندګي او مصري زندګي په دې درې واړو کې دوی ناکام شو اومه رکو پورې د زندګۍ د سماج د دغه مراحلو د ناکامۍ تذکره وه اتم رکو نه دی بارکه یو خبره سلسله دا شروع و ناکام ولی دی اهل پاتې نشو ځکه چې د یو دوو جماعتونو دوو ډلو باهم یوځه د کار کولو درې صورت جوړیږي یا خو به دغه ډله مقتدا جوړ کړی شي قیادت ور کړی شي ته مشر شي دویم قیادت کور نکړی شي نو مساوي کار کوي یو ځای راځه شریک بلګیو او دریم دا ده چې ما تحت کامو کی کارو کی ته به زمون ما تحت بنی اسرائیل یهود نه د قیادت حل شو مقتدام نشي جوړېد نه مساوي کار کولی شي د دې محل نه دي او نه ما تحت یعنی مقتدیم نشي جوړې دي ندی مقتدا جوړې دی شي ندی مقتدی جوړې دی شي نه اهل دی نو د دغه نه اهل تذکره په دې اتم رکو کې د یهودو درې امراض بیان کړل چې د دې تعلق خاص کر د قانون سره قانون متعلق دوی کې درې امراض رالل تولی هله سازی او تعمق کله چې کم قوم کې د قانون والے سره تولی وي منی خو عمل پنه کوي هله سازی وی چلول کوي تعمق چون چرا شروع کی نو داسې خلق د قیادت د سر اهل نه او بیا دا غین آباد رکو کې پناهم کې د دوی علمی کمزوره او په لسمه کې د دې عملی کمزورې بیان شي چا کې دا علمی او عملی کمزورې راشي نو هغه خلک مساویم د کار کولو لایق نه دي نو یو لسم رکو کې رکو کې د دې د امراض متعلق وي چې دا امراض د دې مستمر دي عادت مستمر دي مفاجاتی نه دي او چا کې کلا غلط خویونه بد اخلاقه امراض مستمر شي نو هغه د مقتدی جوړولو ملایق نه چا دې ما تحت کارو کی نغه مستمره عادتونه خویونه د دې بیان کړ اوس ناهل شو هم د زندګۍ په درې مراحلو کې هم د کار کولو درې مهار صورتونو کې درې مراحل د زندګۍ او د سماج او دا درې کارونه دا دعوت دین اقامت دین والے سره درې مرحله وي صورتو مقتدا مساوی او مقتدی ناحل چې کله ناحل شو د ارسته واغستې شو نوس په دې دولسم رکو کې وای حالت انحطاط د تنزل په وخت کې د يهودو علمی مشغله سوا تنزل پر راغی انحطاط راغی نو په دې حالت کې علمی مشغله سره د دې د علمی مشغله تذکرہ کوي علمی مشغله سوا علمی مشغله اغا ناشر علم او خیرو تنزل په وخت کې ناشر شرش مشغله تعویز او دارنګ کانډې تعویزونه کوډه منتره مشغله وا نو دا د دوی د ناهله د پاسه ناهلی شو تنزل دی کن زوال مسله دی قومون باندې وروج او زوال راځي دا یو فلسفه ده زوال او عروج راځي زوال او عروج کې با خلق سکی د تحریکونو تنظیمونو ادارو او حکومتونو رخ چې متعین کیږي کنه رخ او فلسفه متعین کیږي د دوه وختونو کې یا بنیاد چې خوستل کی ملک جوړیږي اداره جوړیږي تحریک جوړیږي نو د دې بنیاد په وخت کې روح متعین شي سلام داغه فلسفه متعین شي یو دی تکه پاکستان جوړې ده سره جوړش سدی بس روح او اسنه نه اسه ملک واړو لکه نن سبا سیکولر لیبرال خلک وای وی قاضی اعظم سیکولر سټیټ غوسته حکم چې د اسلام او د نظام اسلام خلاف دی بیا خو وی سیکولر ملک غوستونه لکه متحد هندستان سیکولر نو او سیکولر وک سیکولر ملک مخکې نه موجود نو د سیکولر نه جدا کېدل او سیکولر جوړول جوړول سمانه لري اسنا خدا دروغ وای د قائد اعظم محمد علي جنا تقریرونه نن موجود دي چې سیکولر وست او دا نارس شوا چې پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا الله او دا 10 لاک خلک چې شهیدان شو قرباني ورکړي څه د پاره سیکولر سټیټ د پاره سیکولر د پاره خو علما او د عوامو قرباني نه ورکوله او هغه نارا کې دې شي څوک مړه د اسې خلکو چغه والي دا سې چغه نه والي د اقبال تصور چې کړه د پاکستان متعلق د غلو ګورې ست تصور پیش کړو او مصور پاکستان وکړ او بیا هغه بوډاګان اوس پورې سنا سجم دي دي چې څوک په تحریک پاکستان کې وو دا مفتی رفیع عثماني سے وفات شو کنه 13 کال د تحریک پاکستان کې شاملو دغه تقریرونه وره او چې مونږ هندستان کې ماشومانو دیوبند نه بروتو باربم جنډې را سره وي او دا چغې باله پاکستان کا مطلب کې لا اله الا الله او په دغه نوم باندې اوس هم څه بډاګان شته خپاغه باندې لیکل شوی کتابونه موجود دي د قائد اعظم تقریرونه موجود دي چې دا سیکولر سټیټ نه روخي روخه سو پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا الله دا خاصه به تور مثال مو وي چې روخونه او فلسفه کله متعین کیږي یا د بنیاد په وخت کې یو دا مرخ دی دا طریق تنظیمونه تحریکونه کله چې شروع کیږي نو تنظیم تحریک اسینو شروع کی امخ کنه یو هدف یو رخ یو فلسفه او مخه تکی دا بکو دی وی مخ کې دویم بیا دا فلسفه رخ دا دا زوال په وخت کې متعین کی کله چې بای زوال راشي او بیا د عروج غم کوي چې واپس را پورته شو نو دغه وخت کې بیا فلسفه متعین کی او بیا روخونه متعین کوي دا اصول دی دا طریقه ده چې د زوال وخت کې خلک څه کوي روح متعین او د زوال په وخت کې وی خلق د عروج سوچ کوي او ناپوهه خلق د زوال په وخت کې هم په خواب غفلت باندې پراتی د يهودو دا حالت دی زوال ته ورسېدل تنزلی دا انحطاط دور دی علمی مشغله صدا کوړې منتره الکه تاسو زوال ته رسیدلې وې په کار چې د عروج د پاره څه شي دوباره سخسنجی د سوچم کړو دی کوډه منتر شروع کړو باغې غټل شروع کړل نو د ناهله د پاسه څه شو بل ناهلی شو دغه سي ملکونه هم دارنګ ادارې هم او دارنګ تنظیمونم تنظیمی تحریکی پای زوال راشي او زوال چې راځي دا دینه بعد د هغه وخت مقتدرې طبقې له پکار دي د ملک د تحریک چې هغه د زوال په دور کې سوچ وکړي چې کیا کویا کیا پایا او دوباره عروج به څنګه حاصلو دغه د پاره سپکار دي نو دا به کامیاب لیډر او مقتدره طبقه او کدا وخت کې سوچ نه کوي دی مغه سه خواب غفلت باندې ودی نو هغه حکومتونه نظامونه تحریکونه به نام او نشان میټو شي په دې باندې به خبره بل ځای به وکړو سوره ال عمران کې برازي خو بهرحال د زوال وخت کې خپل رخصي د کول غواړي يهود سوکړه زوال په وخت کې د رخصي د کولو په ځای ها کوډه منت د د غټي ذریعہ کړ په دغه شي کې اختو دینه پرې خو فکر غوره پرې خو نو دا دا سیندی سے بوئی چه په حالت انحطاط او تنزله کې د يهود علمی مشغله سوا وای تعویز غندو کا مشغله اختیار کیا بس دقه کو تعویز غندې د غری کنه هغه زینه استدلال کوي وتبو ما تتل شیاطین علی ملک سليمان د عروج سوچ کړي وي دا بد اخلاقه کمزورې ځان نه ایسته وي دا وسنن امت مسلمه دا حل لګ زوال دی کنه دی عالمی حکمرانی په نور کوي دی غلامان پاکستانی قوم حال وګوره او د لیډرانو زوال وخت دی او د زوال په وخت کې د دې مشغله سره صرف د کورسې د اقتدار جنگ او دولت سر ورا جمع کول بس دغه کار صدا سنجیده غور تر اوسه پورې د پاکستان مقتدر طبقه ادارو د پاکستان د لیډرانو نکړه چې ملک چرته غورځي تبا شو اخر به دا پورته کیږي څنګه دا خبره نشته همغه جګړه دا کورسه ده دی را غورځوه دا بل را غورځوه دقه دا چې هر سړی سونه وانه کولی شي وانو کی او ځان لبار دنیا جوړه کی دا د یهودو حالو ای په دغه وخت کې تقې باندې اختش نو دا د اهل قوم نه خي وی د سیندی سوی اصل د یهودو مشغله سوا اشاعت کتاب الله د الله د کتاب اشاعت د تورات د تورات او د دین خدمت کارو او د هغه تورات د اشاعت او د دین د خدمت د وجنه الله رب العزت ولا برکات ورکړو او ډیر پریمانه رزق ورکړو دا پسو دا د الله د کتاب او د دین او توحید په خدمت دی قران کې دا کمال لې چې کوم سړی بیلو سه خدمت کوي او دې کار تکار وای ځان رک کی او دې کار تکار وای الله بهشت کی او چې وسړی ځان شته کوي او قران ثانوي شي غني او یا دا قران او توحید صرف ځان د پاره نه یا سړی دا سړی نشته کی دا برور ورور د خلکو زړونه غورځي خلک به پیپوي او هو د خزان د پاره اخته او چې کله ځان روکی چې نه زما نوم شهرت پیسې دولت نه مقصد توحید سنت او قران نو دا د هغه نتیجې چې الله دا سړی شتم کی او پریوان رزق ولور کی هغه نعمتونه هغه د رزق پریوانی چې وي د باران غوندې په دوی وریدا د دې د شامت اعمال د وجنه هغه شی روکاو شو چې روکاو شو نو د خپل مل نتیجه وا په زید دې چې ځان ته ګوت نیولې و سیوې وقالت اليهود يد الله مغلوله وګور الله غریب شو په موږ نه خرج کړي الله غریب نشو تبت شوي تب بد, بد اخلاقش تاکي بد صفاتونه پیدا شي او سیندی سوی بل داوا چې دا کشران د مهنت شاقه عادت نو دي د مشقت عادتونه چې په مشقت سره روزي ګټلې وي پوهیږئ نه عجیب خبرې کوي دا مشقت عادت نو چې په مشقت سره سکړې وي روزي ګټلې وي نو خیال او چرا شاله کوم ته مخکم په دې قلم او جبه باندې روزي ملاوي دا قلم استعمالې دا د مشرانو یو جبه وکنه دین دعوت نوراشه اوسم دقه سي په تیار مونږ لا رزق پکار دی نو د قلم او د جبه کار خو کونه نو سیو کړل تعویز کنده راځه په دې به ګټونو تعویزونه شروع کړ کوډه منترې شروع کړ او قران وی وتبو ما تتل شیاطین علی ملک سلیمان وما انزل علی الملکین ببابل هاروت او ماروت نو مخ کې ناشر خیر او علمو اوس ناشر شرش نن دغه حالت د دې امت دا اهل بدعت ده مشقت عادت نه دي سیندی سوی د مشقت عادت نه دي او هنر ولا ورزینا هنر مشقت عادت نه دي هنر ورزینا او سه هنر از د کول د خپل شان خلاف غني نو د معاش ذریعه نقش سلمانی کو نن سبا ماتم دې علي بدعت تکاری نور سره ورځي بس د پن سوکه تیر کړی دا او تعویذونه دی او په دې باندې پیسې ګټل ایم د تنزل وخت کې سوکړل دقه کسب دقه ته کاروي الکه په تعویذونو کوړو دم درود او چف باندې ترقی راځي اب استا خېټه ترقی راځي خدمل قوم ملت ناراضي دقه نن د مسلمان حال نه نه زوال وخت دی کنه او دی مولیانو پیرانو غلطو سم متکار ویلې دی پیر مولا پیره مریده ته د ذکر حلقو ته کوړو منترو او تعویزونو تکار ویلې دی او د قومت او مل قوم زوال نه حل دا د يهودو کار يهودو دغه شی وک ننم د دوی دا حالت ته او بیا چون کې دغه کسب شروع کو نو اعراض عن الحق شروع حق بیان منه ولی که حق منی خو بیا کاروبار خرابي نو دی خو قران او پیغمبر الله راولېګا اعراض عن الحق کو نو باندې سوا الکه دا قران چا راوړی دی یره دا خو جبريل اوه هو جبريل خو زموږ د پلار نیکه دشمن نو دا حق نه د اعراض باندې دا کړه لکه نن چې وای کوړو منترو دغه کاروبار ته کار ویلې الکه قران ته راشه کینه ها دا قران سو پنځپیره او هو هو نه ویم ته ګور بانا دغه باندې وی جبريل روړې ده کبل روړې وې نو موږ ونه لوي نو الله جواب وکړ قل من کان عدو ول جبريل فإنه نزل على قلبك بإذن الله جبريل دې کیسه قصور ده اخو د الله قاصد ده بس د الله خبر روړي د حالت ته د د يهودو حال شي چې د زوال په وخت کې دا کسب شي او د زوال په وخت کې دوی چرتا د عروج سوچ نه کاو د عروج سوچ نه او دغه عادت مستمره ته بیا اشاره کوي او کلم عهد وحدا نبذو فريق منهم او کلم عهد دغه عادت مستمره د دې عادت مستمره په بنیاد قران نه انکار کوي پیغمبر نه انکار کوي د کار دی او د دې په ځای وته معتتل شیاطین په دغه زوال او انحطاط وخت کې علمی مشغله کوډه منتری هوی دلته بیا یو سو امراض قباحتونه بیانې پدې روکو کې اډیر غړنی دا غینو شمیره یو دا خو حاصل شو کنه مشغله صدا کوډه منتره وسپری دینا چې قران او حق ته بلې نو د اعتراض لپاره باندې صدا جبريل ولې راوړې ده اوس ما نور امراض وګوره چې دلته ذکر کړی یو من من کان عدو لله وملائکتی او دارنګ دا جبريل تذکرہ چې قل من کان عدو لله او دارن قل من کان عدو لجبريل یعنی یو مرض او خباست د دې داره چې په سند باندې اعتراض کوي نه د يهودو کاری يهود همیشه په صد اعتراض په سند دا د يهودو کار او د يهودو نه چا واغش شيو ان په سند اعتراض يهودو په سند اعتراض کو جبريل خنه ده شيعاګانو صحابه خلق نه ده ان په سند اعتراض ځکه دا د يهودو بچی دي دا یې پیداوار د عبد الله ابن سبا د يهودو بچو يهودي مولاو نو دغه باندې سند باندې اعتراض او دا سونه بدترین خلق دی کنه تاسو د هر مذهب والا نه تاسو کې دین والا نه يهود لورشه ورته وای چې تاسو د پیغمبر د موسی علی السلام په امت کې بهترین خلق کوم نو یی به وی هغه چې کوم د موسی علی السلام مرګریو عیسایانو نه تاسو کې چې تاسو په امت کې د ټولو نه بهتر خلک کوم وې د عیسی علی السلام حوارین او شیعاګان سوي د ټولو نه نعوذ بالله بدتر خلک هغه چې د محمد رسول الله سلام مرګري الټا اې د پیغمبر غ مرګرو ته بدترین وای نو د يهودو عیسایانو نم بدتر شو او د پیغمبر د زمانه مرګري بهتر غني او دی هغه بدتر غني نو چې د پیغمبر د زمانه خیر القرون خلق نعوذ بالله بدتر شو نو بهتر ته مردار شوي د يهودي بچیا دی خشو نو دا حل دی بهر حال نو دا د يهودو کار اعتراض په سند او الله جواب وکړي جبريل سره دښمنی کوي نو قران سوې وای قل من کان عدو لله و ملائکتی و رسولی و جبریل و میکال جبريل سره دشمنی کوي نو د جبريل دشمنی دا سدا لکه الله سره دشمنی ولی وی قاعده ده کنه دوست کا دشمن دشمن ہوتا ہے دوست کا دشمن دشمن ہوتا جبريل خدا الله دوست ہے ني الله مقرر کړی نو څوک چې جبريل سره دشمنی کوي دا داسې د لکه الله سره دشمنی دویم خباست د دوی احد شکنی احد شکنی دی همیشه احد شکن خلق وعده خلاف ورزی کوي وعده ماتي هغه بیان مخکې آیات سو کی او کلم عهد و عهد النبذ فريق منهم احد شکن خلق نو چې کتاب یې غردو سی واغستل وی وتبو ما تتل شیاطین کوډه منتره سحر ننم دومت د دغه طبقه د اهل د اهل بدعت قران پرې خره نه زده کوي نه بیانې او کار یې ست ویلې ده کوډه منترو ته تعویذونو ته او نقش سلیمانی نقش سلیمانی جوړي دا نن د دې امت دا بدعتیان هم کار شي چې نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم واتبعوا ما تتلو الشياطين دغه کسب کړ نو کسب یې شو سفلی عمل ته ته سوي سفلی عمل د کوړو منترو سره ته سوي سفلی عمل سفل څه ته وایي اسفل ته ورې د سفلی عمل وایي لکه دا ډېر کچا ولاندې عمل دی کنه چې دا دی کوي سفلی عمل او دارنګ کوډې منتره مشغره او دا د خپل کسب او د غټي ذریعہ جوړو او مغه تی سیندی صاحب تعبیر کو کنه چې ناشر خیرون ناشر شر شو بل منس کې یو خبره کړې ده اغا یا ایو الذین آمنو لا تقولوا راینا وقولوا انظرنا واسمعوا مخکې ویلو دي څه شو ناکام دین مقتدا جوړې دی شي نه مساوي کار کولې شي نه ما تحت نو دلته علت وجه وې دی وجه ولی و یا ایو الذین امنوا لا تقولوا راینا وقولوا وانظرونا واسمعوا دا علت ته د ما تحت کار نکولو وجه وی دی دون غدار او دون خباستونو قباحتونو والا دي چې اسنه ستاسو ما تحت کار کوي نو د دې د غدار او کمزورې اثر پتا سو نشي ځان ته جخ پرې نه ده مرزي ده کنه یو سړی ته کینسر لګیدل ده نه بس کوي نور ته بلګی کنه یا یو سړی په متعدی مرض اخته دی نو دا مرض به نور ته متعدی شي کنه او یا متل دی وی ایک مچھلی سارے تالاب کو گندا کر نو دا گنده براشي نو تاسو گندنی کی نو ما تحت امزان سره ما پرې ده دا ما تحت نه کېدو خو سیندی سیب ته عجیبه استدلال کړي وي وګوره کنه لفظي استراک لفظي اشتراک سے روکا تو عملی اشتراک سے بطریق اولا روکا ہے لفظی اشتراک نه الله منع وکړ ای براینا لفظ وکړ الله ویلا تقولوا راینا دا لفظي اشتراک وسره مکوي نو چې لفظي اشتراک يهودو سره منه ده نو عملی اشتراک په طریقه اولا نو ما تاسو سره نه مساوي کولی شي او نه ما تحت دغه رنگ بل ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب دا د دوی بل قباحت چې ستاسو لګ خیر او بلای هم دوی نشي برداشت کوله او گوارا کوله ما یود الذین کفروا من اهل کتاب الی المشرکین ينزل علیکم من خیر من ربکم ستاسو په فائدې رسیدو خبکی او بل ما ننسخ من آیتن په نسخ اعتراض نسخ نه مني په نسخ اعتراض کې الله جواب کړی دی علم تعالی ان الله له ملک السماوات والارض نسخ باندې اعتراض ولې کوي دا نسخه دا خدای له اختیار دی الله اختیار ده کوم حکم را لیږي کوم منسوخي بادشاہ ده کنه نو په بادشاہ باندې څوک پابندي نشي لګولې چې هغه باندې د پابندي ولګي خدلتا دا یا ای الذین امنوا لا تقولوا راعنا دا بل رکو شروع شوی دا اباحتونو کنه ساغه شو او سده دیار لسمه تراوړې ده نو پدې کې د دیار لسمه رکو کې دا مقاطعان اهل الكتاب دا اهل کتابونو مقاطعه وزي سر بایکاټو کې ځکه نه مقتدا دي نه مساوي او نه مقتدي او دا غي وجه دلته بیان کړ چې لا تقولو راین اشتراک لفظی نه دی جایز نو اشتراک عملی بس جایز شي باچا باندې اعتراض نه کی او دا داسې مثال دی یو طبيب ډاکټر لا بیمار ورغه نه بځه ولوکت دای مطابق یو نسخه تجویز کړه او ته دا خوراک کوا سروازه بعد طبیعت کې س افاقراله طبيب چو قتل طبيعت کې سخوال راغله ده نو نسخه ولا بدل کی اوس په دې ماهر طبيب ډاکټر څوک د استراز نشي کولای چې الکه مخکې د لیکل او زوري کو مخکې نه باندې د لیکل وکنه نه دا سړی بغټ احمقي چې پاغه باندې د اعتراض کی دا خو طبيب ګوري حالاتو ته چې دی وخت کې دله کوم نسخه ورکول غواړي د د مزاج سره کوم شی موافق دی نو دقه سي الله رب العزت احکام امر علیږي کن ام ګوري الله رب العزت هم حکیم ذات ته خلکو ته ګوري چې دی وخت کې د خلکو کم شیخ هم حکم ضرورت ته رولي او بیا سیندی سه وی نسخ معنی سره عجیب معنی کړه او ای نسخ دراصل ویل کیږي انتها الحکم به انتهای علت حکم سر تورسی وجسی علت سر تورسی علت ختم شو نو حکم هم شو ختم ولی احکام په سبه نه حکم خو معلول به علتی نه کنه نو چې علت ختم شي حکم هم ختم نسخه د قشه علت ختم شو نو حکم ختم شي او دی قباحتونو کې بل قباحت ام تريدون ان تسلو رسولکم کما سئل موسی من قبل په پیغمبر اعتراض دم د يهودو کار رسالت او پیغمبر باندې اعتراض بل ود کثیر من اهل الكتاب لو يردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسهم دی بل قباحت اسده ستاسو خلاف نظریاتی او فکری جنگ شروع کړي دي نظریاتی جنگ فکری جنگ وګوره کنه ود کثیر من اهل الكتاب لو يردونکم من بعد ایمانکم کفارا د ایمان نه بعد هم څه کوي واپس کافر کول کوشش کوي نو دا واپس کافر کول دی په کومه طریقه کوي فکری جنگ نظریاتی جنگ باندې دا نظریاتی جنگ دی نظریاتی جنگ باندې رسو خبره کوم د تیاری و دا به الغزل فکری کې به وایو تیاری نه مال تخایو خدای شاری دی وسلت دا تیاری ده حقیم الصلاه څه مطلب نظریاتی جنگ شروع ده د بچاو تیارې د پاره الله سره تعلق مضبوط کړي همت تعلق کمزوري شوی ځکه په دشمن حمله آور دی او داغه جنگ به مسلط دا رنگ فاف وصفه اخلاق اختیار کی دا اخلاق دی اخلاقی کمزور کمزوری او تنازل امت کې راغله بل واتو زکا مالو لګاوه د مال مين زړه کې راغله وما تقدمو لانفسکم من خیر تجدو عند الله او د نیکه کارونو کې مخکش بیا به تفصیل ما الغزل فکری کې راشي خدل تو ګورا د د اغي د نظریاتي جنگ مقابله کې څه شو تیاری اقیم و صلات و زکا دارنګ وما تقدمو من خیر دارنګ فعفو واسفحو نو سیندی سیب دلته وی ګوره صحابه کرامو ته صحابه کرامو کې وی لوی لوی جرنیلان پیدا شو اعلی اعلی صفات والا قائدین پیدا شو لوی دماغ والا قاضیان او مفتیان پیدا شي وای دا پسا دا پس پیدا شي سیندی سے وای نبی علیہ السلام چرته هم خپل دور کې حربي کالج نو قائم کړي او نه لکه دا اوسنو مدرسو غونډه مدرسه جوړه کړي و دا چې مدرسه وا نه وا حربي کالج کریډټ کالج هم نو کولو کړي جرنیلان جوړیږي قاضیان مفتیان جوړیږي وی صرف مسجد نبوي جوړ کړو او په هغه مسجد نبوي کې د صوم زکات او د صلات مهنت او مشق سره د تربیت شوی دغه تربیت نه مشق او تربیت او نبی علیہ السلام خپل معلم او نصاب سو قران وینن افسوس داره منز صوم صلات زکات هغه سه عبادت پاتې نشو چې مسلمان دې شي تنها نل پاشاولون کر تربیتی کی برای نام موز او قران کتابونو هغه خلکو پرې خو او کو قران شتا نو معلم غسی نشته لکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه مسلې پیدا شي نو د قباحت او نظریاتی جنگ او داغه مقابله کې تیاری و او دارنګ وقالو لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارا دا د دوی باطل داوي چې جنت زمون ټیکا ده خودل تسخی وګوروي نه پکې علمی لیاقت شتا نه عملی جذبه شتا نه پکې خ اخلاق شتا او سوي لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارا اس داوی دي اس دوزي ولي الله وي بغیر د علمی صفاتو عملی جذبه اخلاق حمیده ونه جنت ته سوک نسی اسی د دې خوش فهمی ده خوشمه کې مبتلا لکنن مسلمان امت نه ځان کې علم پیدا ک نه د عمل جذبه پیدا ک نه غ اخلاق پیدا کړل او سیو مسلمانانو کلمه جنت ته بوز جنت داسې احسان دی پښتنو متل وی جنت وی صدا لام د خوړ خیرات ته چیر سوک به خوري لون خوړ مردان کې زیاده کنه موږ ډاکټر صاحب ډاکټر ممتاز دا لون خوړ دی نه ته مې ورسوم دا متل څنګه دی اخاندل وې زموږ د لون خر کې خلک خیراتونه ډیر کوي نو بسار څوک دلار لار راځه کینن نو متل جوړ شوی دی د لون خړ خیرات خو نه دی ویچار سو کې خوري نو يهود باندې الله را دوک علمی صلاحیت نشتا عملی جذبه نشتا اخلاق حمیده نشتا خو ختم شو او داوا د سره جان ټیکا ده دا د دې خباست دې زه پوره دې دوه رکو کې یو رکو کې سو بنیادی مقصد چې د تنزل او د زوال په وخت کې علمی مشغله کوډه منتره حالانکه زوال کې د عروج سوچ پکار او دویم چر کله داسې غورځېدلی خلک دي نو یا الذین امنوا لا تقولوا راینا د کې مقاطعه ان اهل الكتاب د خلکو سر بایکاټ او د ما تحت او مساوي کار نه کول وجه بیان چې اشتراک لفظي منه ده نو اشتراک عملی وسره څنګه کوي او نور قباحتونه خباستونه وي خو په دې کې یو شی دلته مونږ وي چې دا اشاره نظریاتی جنگ ته ود کثیر من اهل الكتاب لو يردونکم من بعد ایمانکم کفارا ایمان نه بعدم اړول غواړي دته نظریاتی جنگ وای فکری جنگ وای په دې باندې با تفصیل الغزو الفکری کې راشي به سور وځي سبخي سور وځي لکه څنګه چې دا اصول تفسیر او علوم القرآن تقریبا پنځه شپږ ورځې په خبرې کو پاغه باندې پوراغه یو مستقل عنوان خودل دا شلن اجمالا چې دا نظریاتی جنگ څه شی دی چې په مسلط ده نو دا یا ساته یو دور داسې دورو چې خلق لاس پلاس جنگیدل جنگ د پاره و فوجونه میدان تراتلل میدان کې بلاشونه غورځیدل میدان کارزار بګرمو اوس نظریاتی جنگ دغه میدان کارزار په ځای باندې اوس خلک د ایسی په یخه کمره کې په چورلیدلی کورسه ناس او مارکه کوي او جیت او هار د کمره کې کیږي زیاتی جنگ داسي میدان کې ني دا دیوال نشاته په کمرو کې دا جنگ ټلی کیږي به لیلې کی اوس زیات تر تلوار د تلوار سره نه ټکراویږي په دې جنگ کې افکار د افکار سره ټکراویږي دلته یو تهذیب د بل تهذیب سره پسره جنگ دی دا نظریاتی جنگ دی د تهذیبونو جنگ د افکارو جنگ دنیا ګلوبل ویلیج عالمی کله او خار جوړ شوی دی لره او نږدې یو شوی دی د دنیا په یو ګټ کې امریکا کی سوشي په خبرته خبريږي او کو د غرونو په سر کې سوشي نو امریکا ته خبر رسی دې ته سوي ګلوبل ویلج لری نږدې یو ځای شو فاصله کمش جنگ عظیم چې کله وشو نو یورپ او مغرب ته دا احساس وشو چې موږ اسلامی ملکونه قبضه کړل خو نقصان دا دی چې ملک اونیسو جنگونه وکړو پیسې ولګو او ام ملک د عوامو د پاره سه د فلاح او سه د ترقې کارونه موک نظامونه ول جوړ او بیا ما خلک خوشاله ني وقفه په وقفه بغاوتونه پورته کی هندستان درال خو پارام خو کینه نه استل تحریکونه تحریکونه تحریکونه داسې حالاتو کې هغه وی بهتره لار دا ده چې د اسلامی ممالک و برای راز قبضه پزه د هغه مسلمانانو معاشرت رهن سهن اخلاق او افکار باندې قبضه وکړي دا قبضه دا قبضه نه ډیره مضبوطه ده پای قبضه پکار د دې په افکارو حمله پکار او په دې حمله سره با د دغه ملک هیڅ باشنده بچ نشي که اسلام په نوم باندې وي نو عملی طور به د زندګۍ نه وځي دغه نظریاتی جنگ او په دې نظریاتی فکری جنگ کې موثر ترین اسلحه او ذریعہ د دوی صدا ها میډیا لہذا دا میډیا وار د میډیا وار دا جنگ میډیا وار ریډیو ټي وي انټرنیټ لګیا د اسلام بدنامولو د اسلام شخصیت بدنامول احکام باندې اعتراضونه اسلامی روایات اقدار ختمولو کوشش او داغه د پر زهريله پراپګانډې دی وخت کې پته ده تاسو 10000 ویب سایټونه په مختلفو نمونو باندې ای جوړ کړي تیار کړي دي ټول د اسلام د بدنامه لپاره متحرک دي او دې کې اکثر نمونه اسلامی خېری چې خلک پیدا کوي ولنن د اسلام بنومي دانشوران نه دي کینولې نو دغه سي ویب سټونه هم جوړ کړي قادیانیت هم دالو بکای د اسلام بنومي ویب سټ جوړ کړي دنه بکی قادیانیت دس هزار ویب سایټونه اکثر نو مسلم یا دین نه لري خبر سړی اپ د غنوم دوکشي او اسلام هغه سي سټډي کی نو په زید اسلام منلو د اسلام نه متنفر شي دی وخت کې دا میډیا وار 20 فیصد جنگ دا په میدان کې کی کیږي او 80 فیصد جنگ د میډیا په ذریعہ باندې کیږي نن موی د اسلام خلاف سونه دي 10000 ویب سایټونه د یو عدد او شمار مطابق په دې باندې هغوی دو ارب ډالر لګولي دي سونه دو ارب دون لوی سرمایا خدای دې مقابله کې د مسلمانانو د اسلام د دفاع لپاره وای 200 پورې ویب سایټونه دي ایزونه 10000 داسې دي 200 ام اکثر ناقص پورا نه پورا ترجمانی نه کوي او ټوټل چې راغون کې نو وي تقریبا یو سو لاکه ډالر خرچه ده بس ای په دو ارب ډالر لګولي بهرحال دا د دغه نظریاتی جنگ او د دغه میډیا وار نتیجه ده نن اسلامی کلچر مشرقی اقدارو جنازه وته وته اسلامی کلچرم ختم او مشرقی اقدار روایات مشرقی د مشرق خپل روایت دی دای جنازه وته او دا کلچر اثر دی سرکاری غیر سرکاری پروګراماتو کې وګوره تقریباتو کې چوری کانټو باندې خوراک دی په خلاص کټکۍ په ګس لاس خوري 80% خلک به وګوره چې کولډ ډرینګز ګلاس د وبو اپ ګس لاس نیسي په یو سایز کې دا رسا اثر ده داغه تهذیبی جنگ او فکری جنگ او دارنګ د میډیا وال نوجوانانو ته وګوره په غوګونو کې موندره والے او پلاس کې کړه پغاړه کې د سونې چاندې هار دا په نظر راځي د وختو انداز وختې غټ پریخي دي خدا د مولا طالب غوندې غټ نه دی مولا طالب چې غټ پریخه خو څه د پاره بری سنت ته د پیغمبر خو د دوی د وختو د غټولو سره سټایل لې وختي غټ پریخي دي او هغه ته پونی اچولی ٹھیک ده کنه نه دای سټایل د ګری ګری سټایل ګیره په کوم طریقه کټ کړي دا د وختو سټایل د ګیری سټایل دای چرتا د انډین اداکار او یا د امریکای اداکار یا کرکټر انداز دا د مغربي کلچر اثر دی دارنګ د دا هر چا پلاس کې سمارټ فون دا د مغربي کلچر اثر دی د تهذیب دارنګ سوشل میډیا د دې جنگ د پاره ډېر کارګر هتیار دی پورا بلکې دو زین دي دغه مغربي کلچر تهذیب فکری ارتداد او مغربی ثقافتی تهذیبی یلغار یا د تعلیمی ادارو په ذریعہ او یا د سوشل میډیا په ذریعہ کې دا دوه بنیادونه دي زینه دي چې په دې باندې کوي او د نوجوان نسل فکر سوچ عقیده نظریه هغه لګیا د جوړیږي چې کوم ته میډیا خي ایمان په څه ده اے خزي سړی ماشومان کم فکر لري لګیا څه چې دا وای دقه اخلي په دغه یقین دی قران او توای په یقین نشته دا دغه فکری جنگ نتیجه ده دارنګ تمدن او کلچرم هغه عام کیږي چې کم دغه میډیا خي لباس انداز زندگیم کما دا او مقدا سټایل د جون چې کم دغه میډیا خي گفتار او مغه د کم چې دا میډیا خي مقصد یې دا دی چې مسلمان ذهني او شعوري طور مړ کړی شي او په هغه سانچه او ډانچه کې واچول شي کوم د هغوی خوښه ده دا د مغربي فکری جنګ اثر ده او د دې جنگ اصل ابتدا د فرانس بادشاہ لوئس نهم اچي صلیبي جنگونو کې بار بار شکست کو کنه صلاح الدین ایوبی او هغه تاریخ ناغه اخیری شکست نه بعد واپس لاړ قید شوی مسواخ مسلمانانو سره اب الغزل فکر کې وایو تفسیر چې واپس لاړ یورپ کې خلق راغون عیسایت دنیا وته وی اسلحه کې ده په دې جنگ نه کیږي د اصلي او میدان کې خو مونږ بار بار په توري باندې شکست خوړ اوس د مسلمانانو باقی سره د عقیده د فکر او د نظری جنگ لړاول غواړي د دینه بغیر بل لار مونږ سره نشته شورې د دې فکری جنگ وکړه او یورپ د دې فکری جنگ آغاز اعلان کړی دی اپکه په ظاهره کامیاب دی او مسلمان د دې فکری نظریاتی جنگ شکار دی مغربي فکری ارتداد او مغربي تهذیبي ثقافتی یلغار نن دریاب بېږي او مسلمان ځان سره لګیا دی وړي دغه نظریاتی جنگ نورې تفصیل سره به بیا وایي دا سلنډه خاکه خو ذهن کې راځي دا جنگ شروع دی نن دغه جنگ دی ځکه قران وی ود کثیر من اهل الكتاب لو يردونکم من بعد ایمانکم کفارا کفارا نو بهر حال دیزه پوری دی دوه رکو کې یو کې داوی دا تنزل حالت کې علمی مشغله کوډه منتره او د مقاطعه ان الکتاب بس دې سره بس بایکاټ وکاري او ورپسې روکو وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب دیار لسم روکو دې دیار لسم روکو کې دا خبره کوي چې د يهودو د نسخ باسو چېړ غیر ضروری مسلې او چېړلې د يهودو د نسخ او غیر ضروری مسلو چېړو مقصد څه دی وی دراصل مساجد غیر آباد کول غواړي مساجد غیر آباد کول غواړي دا مسلې زکه و چېړل او دا وی وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب شیخ الاسلام لیکلی دا اختلاف د دې سو فرعي اختلاف اصلي نو فرعي اختلاف پاغه فرعي اختلاف باندې يهود وي چې نصاروي نصاروي يهود په اس دین نه دي دی باغی ته دی بدی ته کافر وي غیر ضروری غیر اهمه مسلې وچېړل نسخ وچېړل فری مسائل لې د اصلي مسائلو مقام او مرتبه ورک نو نتیجه څه شو جمعهتون غیر آباد دغه نن مغرب یورپ موږ غیر اهمه مسلې بار راوېست سکالران کېنول دانشوران کېنول پای باندې داسې خبره بار کړې چې غیر ضروری وي خلکو کې څه پیدا کړ شکوک شوبات نو چې شکوک شوبات پیدا شو نتیجه شاشه جماعت مدرسې ته نږدې رانیش يهودو هم دغه څه وکړ غیر ضروری مسلې او چېړلې دا غي نتیجه دا شو چې جمعهتون غیر آباد شو او وای کنه ومن ازلم ممن منا مساجد الله یا یذكر فی اسمه وصافی خرابها د غیر ضروری نسخ او فری مسائلو له حیثیت دا اصلی مسله ورکول او غچېړل دای نتیجه دی چې جمعهتون بغیر آباد کیږي د يهودو د دې عمل دا او دغه نن وګوره کنه نن زمونږ د مذهبي خلکو هم دا حل شو د باز ایم فرعي مسلې چې علمی وي هغه په درسګه کې چېړل پکارو علمی باس پکارو هغه غیر اهم غیر ضروری مسلې میډیا ترویس په سټیج شروع کړ نو سه وکړل دینه بدنام ک جمعات مدرسه د خلکو په ذهن کې مولا د خلکو ذهن کې وګورځ هاي دا غواړي او د دې د پاره په دې وخت کې اداري جوړی کړي باقاعده دا مستشرقین چې ورته وي دا به ملغزل فکری کې وایو دا مستشرقین غوی لګیا دي تیارای دې د پاره باقاعده برتانیې وغیرہ کې زین دي اداري دي دا خلک تیارې مستشرق هغه چاته وای چې د کافر يهودي عیسائی خو لیکن اسلام سټډي کړي دی او دا علم کړي دی او په اسلام اعتراض کوي باقاعده اداري دیوالی سره زموږ یو مضمون چاپ شوی و تیر کال او بل کال پر رساله کې چې دا اینمو حویلی کاراز حویلی کاراز دا یو لوی قصه بیان شوه دا د دې یو نواب تلو هندستان نه پاکستان جوړېدو نه مخکې خبره و او زه برتانی ته تلم ولته یو دوست او هم زین راته او خای او رزه اب یو ګوره غمزو یو رزه وی یو لری زه ته بوتلم زنګلو کې دشتو کې روان روان روان اخر په غدشو کې چې قتل نه یو غاټ محل مخله راغی ودریدو کوشو چې نن وتم چې ګورم ګيري دي پټکی دي ټوپې دي چرته هدايه پړاويږي چرته بخاري چرته عربي چرته ګرامر چرته رفلدين باندې باز چرته پامین مل جهر باز او دا مسلې شروع دي تم تاسو دی لکه برتانیه کې لکه دونه غټه مدرسه او د علم ماته چپ بس صرف ګورم خلق ګورم افریقانیان دي ایشین دي د هر وطن او د هر ملک او چوګرځي راګرځي چې واپس نو ماته د کیسې نه خبر او دا نه مسلمانان دي او نه د اسلام خدمت کوي دا مستشرقین دا دلته تیاری دا علم متخی دا مسلې خی دا بیا دی اولیږي خواري کی نو مسلمانانو ملکونه کې د مسلمان بنوم ورننه باسي سبانه دا کار کوي الته چې ده فری اختلافات مسلې پورته کی په خو وتا سری مشرانو بوي کنه ير پلان کی کلی کې جمعات کې امام شل کال امامتي وکړه او بیا لاړ او خلکو ته جواب راو لېږي چې مونږونو ورو ګرځوي زه مسلمان نوم تاسو کیسم چرته اورېدل دم دقه مستشرق خوس هغه سینه کوي اوس ضرورت پاتې نش اوس غیر علیګو ته ضرورت نشته اوس سوشل میډیا دا دلته خپل دانشوران مفکرین پیدا کړی بل کار کوي غام دی غون دی داسې خلک لګیا دی که ما ضرورت نشته نو سه دلته داسې را لېګل او سچ ده هغه الته کینولی دی غیر سرچ تحقیق په نوم باندې په اسلام څخه کوي اعتراضونه کوي کتابونه لیکي اسلام په تاریخ کار کوي سیرت کار کوي فقه باندې کار کوي قران باندې کوي حدیث باندې کوي او اعتراضونه چې خلک متنفر کی خبره مې سکولا چې دا کار دی غیر اهم مسلې ها فری مسلې اغا د اهم او اصلي درجه ورکول او بلا ضرورت چېړل دا نقصان سي مساجد غیر آباد نن دا ویم یا اغوی وکړه یا د دشمن د لاسه او شو یا د خپل نادانو د لاسه دا باقاعده د دې لپاره خلق تیاری یوسم په ملک چې سم مسلې پورته کوي شر جوړي یو مسله غیر هم بل او ایله بیا خو پورا پروتوکولی ها خب پروتوکول خب وسایل ولا مهیا کوي دې دا پارا چې ای دغه سه شر ملک کې بس جاری سات حق پرس بدنام او د حق پرستو کم رخ چې مقصد عینه واړه دی یمن زمون شیو خداوی چې دی بعضی چې دا خبرې کوي دې ته دونه توجه مو کوي ولی دیغه مقصد نه مونږړی خو بهر حال خبره وا چې غیر ضروری او فری مسائل اغا لد اصولی مسلو درجه ورکول دا نتیجه دی غیر آباد مسجد غیر آباد کی جمعه ده نه نو ګوره دغه علمی باسونه دا مطلب نه چې سړی به علمی باس نه کوي رفع الیدین امین بالجهر تقلید حیات النبی سمال موتا بنی چیړي خو زه کمو درسګه علمی ماحول عالم عالم سره امی دې سر سکا دا د سټیج او د ممبر مسله نه و ممبر باندې باغه مشترکات او اتفاقی او ضروری خبرې کی دا خبره دی وجنه دا زموږ د سلف علماء لیکلیم دي مشاجرات صحابه ای باره کې سم موقف ده دا په منبر نه بیان ہے ولی دا د عوامو د ذهن او د لیول خبرې نه به غلط مطلب والی نو دقه سي بازه داسې مسائل فرعي چې هغه د علم سره تعلق لري د په علم نه پويږي نو په دې مسله بس پويش نو شکوک شوبات به پیدا کی نو دا دغه زین نه نو سټیج ته چارو وسته دغه خلکو الیکار دې د پاره چې حق پرس هم په غیر همو کې اخته شي قران توحید سنت د نظام مسله د قانون هم متاثر شي دې د پاره چې بده کې اخته کې بس دا شی بده پاتې شي بیا به دغه ته توجه نه غیر اهمو کې به اختی په دې کې به جګړی په دې به اختی نو نتیجه څه شو ا سوشل میډیا تر وته یو بل او کنزل داسې لهجه استعمال کړي چې دا عوامو ذهن کې راو ورځي دا مقصد و بس هغه مقصد پورا کو دا کاری دا دیو جن زمون شیوخ تاسو ګوره شیخ القران رحم الله تقریرونه وره یا زمون د مشران او شیوخ تقریرونه وره حتی الامکان ای توحید سنت د قران دا خبره کړي په شرک به د تیرا دی اتفاقی مسلې کړي خو چرته دا نورې مسلې چرته په تقریر کې نه دی کړي د درس کې کړي دی ولی د د پاره چې لکه دا د سټیج او د ممبر خبرې نه بلکې شیخ القرآن رحم الله بداوی اب بارک د مشران اوریدلو او چې د پنجاب د خطیبان د خوا مراواله ځکه چې دی راشي نو دی هغه مسلې دلته پسټه شروع کی نمونه توحید سنت کار خرابای وګوره هغه وخت غدا وی نو مونږ په دې نه پویو نو هم مقصد به زمونږ نه پاتش دا مې مطلب نه دی چې دا خبره بسړې نه چیړي خدای دې خپل زید دا مطلب نه دی چې مناظره بني ولی بني خو لیکن ها د مناظره بس دایره ای دا نه چې مقصد شي ضرورت چې راغ راغ غنینو پلکار خو بهر حال دلته د يهودو الله رب العزت دلته دا خبره وکړه چې دی د نسخ باس چېړل غیر ضروری مسائل چېړل در اصل مقصد مساجد الهیه غیر آبادول نو قالت اليهود ليست النصارى د غیر ضروری مسلې او چېړلې مقصد سره و منزل مم منا مساجد الله ايذكر في اسمه وصافي خرابها دقش نه مقصد دغه رنګ تمه د نبوت دوی جوړه دا وحی او نبوت به مونږ ته ملوي شي لن ترزان کل يهود ولن نصارى حتا تتبع ملتهم دا سره داوا د ملت حق او د تهذیب حق دی وی زمون ملت حق دی او زمونږه تهذیب حق سچ تهذیب دی دا د مغرب نن سبا دې ته وای تهذیبی دعوا په دې به خبرې کو نو لن ترزان کل یهود ولا نصارا حتا تتبع ملتهم دې د خپل ملت د حقانیت او د تهذیب د حقانیت او کامل مکمل کېدو داول رینن مغرب هی به خبرې کوو خو قران جواب کوي قل ان هدى الله هو الهدى الک استاسو دا ملت حق ملت نه دی استاسو تهذیب درست تهذیب نه دی ځکه تاسو چې وته ملت وای هغه ملت دی د سره نه بلکې هغه سره ولې تبا ته هوا او ما هوا ده تهذیب او ملت نه دی بل الذين اتيناهم اتيناهم الكتاب يتلون يتلو حق تلاوته الله وی دی خو هټ درم دی دوی خدا هټ درمه کوي لګیا داویم کوي د دینه دا توقع نشي کېدای چې دی ورای راست لاړ شي نو دا سه وکي د دینه قطع تعلق وکي او د دې په ځای باندې د خپل جماعت تربیت او د قرآن د ښودلو زده کولو والا کار جاري وساتئ وګوره دا وایي کنه الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته اولئک یؤمنون به کله چې داسې حالات نو بیا با دا غیر ضروری پرې دی بیا بسکه ضروری کار کې کم د جماعت د ارکانو تربیت د قران خودل زده کړه او اخر کې بیا وی یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتي التي دا دوا آیاتونه مخکې سره دي ښا د 14 د 15 رکو بیان اصل وای زب تلانه شروع کی مضمون دا مخکې سره زی ما ویلو چې د رکوګانو کې بعضي آیاتونه مخکې رستوزی دلته د یا بنی اسرائیل سره د بنی اسرائیلو د تاریخ اختتام کوي بس تاریخ ختم تاریخ ولا شروع کړو دلته اختتام پیا بنی اسرائیل شروع پیا بنی اسرائیل سکه اختتام د بنی اسرائیلو د تاریخ اختتام د بنی اسرائیلو د نبوت او خلافت اختتام او انتقال چاته بنو اسماعیل ته دې زنه به شروع کی وای زی به تعالی ابراهیم دغه زنه د کې نه علمی لیاقت شتا نه عملی جذبه شتا نه اخلاق حمیده بلکې اخلاق سیئه پکې دي قباحتونه لہذا فعل نا اهل اوس د دې په ځای باندې یو بل نوې جماعت چې امت مسلمه د هغه ادرول غواړي نو دا غي د پاره وایزب تل ابراهیم تمهید کی دې کې وایزب تل ابراهیم کې به خبرې کوو اخو جدا رکو دا خو د مغرب د تهذیبي داوی او ملت حق داوی باندې خبره پاتې شو سې کوو نه وخت کیږي سبب ان شاء الله وایو اقول قولی هذا استغفر